خو سوال به ته نه کې چې مال را کډیر کمزورې ما یا تو به ته نه کې لالچ به ته نه کې او چې یو کس راغې او درکې یو شی نو که خپل دربان کیږي خو خپل والا او کسانه بل ډیر عجزونه غل ورکاس د کسته دغه مالک شوي اوس په دې حدیث وروړي عن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عن ابيه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عن عمر رضی الله تعالی عنہ قال زکو سګورا یو سړی راشي دلته ارزه کی مال زکات راکی نو زکات مال ز په هغه خلکو لګوم چې هغه مستحق د زکات وي پوه شئ زه باقاعده تاسو کوم قال او کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعطینا العطاء او نبی علیہ السلام چې راکو به ماته یو شی هغه وای ما به نبی علیہ السلام ته وی چې زمانه سوق ډیر فقیر هغه تور کا قال نبی نبی علیہ الصلات والسلام خذو واخلا دی لرا اذا جاءک من هذا المال شیء کله چې راشي تا تر دې مال نس شي و انت غیر مشرفن او چې ته نه غختون کې نو الله رستا دا هدا فلا تتبعه نفسك مور پسې کوا حدی پسې خپل هغه بس لال ظلم متلاغه سرا جنگ مکواغه پوره کنزل مکواغه د وجنا خوش دین مس پکوا داغه د وجنا هغه لال روړه ا مزه ستالار لاره قال سالم راوی وای فکان عبد الله لا يسال احد شيء نبی غوښتو د یو کس د څه شی د چا نبی سوال نکاو ولا يرد شيء اوتيه او نبی واپس کاو یو شی چې هغه د بچا ورک چې کله بچاو له یو شی ورکاو نو هغه سبه واپس کو بینه خود چانه تم سوال نه کړي پوښ داسې کار کا مت سوق درکې من کول مکوا چې ندر کې نو سوال مکوا پوښ کنه او ځان بچ کول په غسرت سوال کولو نه او تعریض کول د فرض اور کولو اشاره کول زا یعنی تیزی دا پدې باب کې په خوراک باندې د خپل لاس نه د خپل کسب نه مزدوریو کا دیاریو کا بیپاریو کا دکانداریو کا ذمہ داریو کا سو په خپل لاس باندې خورا او ځان د سوال نه بچ ساته او بل خبر ده کړ یار او هغه خرج کې خیر له دا غره د دلرا من ایس النا چې سوالو کې د خلقونه یو سړی وی دا کماله یې دا یو 1500 روپۍ 1000 روپۍ او سوال کې روپۍ روپۍ پسې ګرځي مړه واخه تکړه او لار شه غرونو کې خخ ګټه روباسا ګاډي ډکوا دا ملاوي کنه ملاوي خو ګاډي ډک یو ګاډي در ډک په غره کې نه قانونا زر روپې منزله ملاو شو لا سیوا ها دول 100 روپې لګې دي ادا سوال کوي مال 50 روپې راکاو ما دا چیس کوم سیګریټس کوم او دا کوم او پم د لړګو کې پشارولې بازار کې په خلکو باندې خرڅ کی دې کې ثواب زیات دی په خپل لاس وکړ خدوا البخاری او چې کوم یو سید سوال د دې کنه هغه کله بیا دا څه کار کوي وعن ابي ازمداري کوي دروم کار کوي وعن ابي ايا خطالمو کی په خپل لاس به زنجیران او کله جوړولې هغه به په سر کې خو دې بازار کې به خرصولې او بادشاہ او پیغمبر نن کومولي سوي یو شی په سر کې دی الکه ما سره ټماټر دې ټماټر ګران دي ټینډي دي الوګان دي وګوره استاد تا خلک بشیر خان دي کنه خان دي خو یې شته خان دي یا یا د ګاډي روانه کړی کېلې او سبزي خرڅه دا ګوره مر دا استاد دې سره دین سپک دا حالت دی انبیاء علیهم هو خو چې دین کار نه کوي به دین سپکه او چې دین کار مو سره کې د علماو شمس الائمه حلوایی داغه باندې مورس تدریس طلباو ته انمیر به اخو بیا حلوا کاروبار کا راځي کنه نجار ترکاری لواری کپړو ار کده لړګو کارو کو لړګو کارو کو لړګو کار کې خبي هم کدا ونی شو خو ته تل نه دی کنه چې یو دارسن وروړي دغه په دوه درې ډیر وانو نقل دا بور رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام ا دا پیشي غلط دي نو اره پیشا چې صحیح سنت طریقه باندې او زکریا علی السلام چې هغه خپل جون پتر کانه تیراو داغه نه به خوراک او روا او مسلمون لکه نن سبا چې خیال مالې جو تر کانان جوړي خا کټونه جوړي ا دار چا خپل خپل سليمان عليه السلام په دميانو کاروبار کاو باب ال بس